غرض د قائل د د صاحب د قیل د خپل قول نه هغه سده او غرض د ناقل د نقل نه سده صاحب د قیل زنی هم عصر د مصنف دی د مصنف د ماتن علی الرحمت زنه هم عصر عالمانو وغی دا خبر او کړه زکا المعاصره اصل المنافره دا معاصرت چې دی نو دام نفرتی ټکی دی لکه نفرت پیدا کوي خور اولی که یو سړی چې کم دنو خو سبق وای او خو خاکارو کی خو د هم عصر عالم نه چې څوک تاسو کې هغه وی خکار کوي خو بس الله دې ته هدایت وکړي بس کله بخوي کله او پکې صداغه وکوري خامخا او پکې مسله دار چې دا پښتنو خبا د بي خبره به وکړو چې لکه کباب کې به خامخا اډو کې ګوري مرته زه پوي نو دا چې کم دنو دا سه مسلې راځي نو د دوم چرته یو اما سره عالمو هغه چې کاندنو د دا دومره خپل لکه خبرېم کړې وي داسې خو په دې باندې اعتراض وکړو نو د حما سره عالم مقصد دی اعتراض کول په تعریف د فصاحت فل مفرد باندې مصنف تعریف کړی دی د فصاحت فل مفرد چې خلوص او خالیواله د مفرد د مجرات ثلاثونه د په دې باندې څه کړی دی په اعتراض کړی دی اعتراض یې داسې دی چې زه به درته وښیم چې یو مفرد به وي او خالی به وي د دې مضراتې ثلاثهونه او بیا به ورته تا فصیح ویلی نه وي تعریف د فصیح دی د فصاحت په المفرد یعنی تعریف د مفرد فصیحه دا جامع نشو خپلو افرادو جامع نو شو چاله ټول افراد له یعنی په کار دا دی چې دا دریو نه خالی وي نو بیا دې څه شي بیا دې فصیح شي نو دا دریو نه خالی دی او ته تاسو نه وای فصیح نه وای بی عبارت اخرى دا تعریف د فس... مفرد فصیحه چې تا کوم کو دا معنی او نشو دخول غیر نه معنی نشو د دخول غیر نام جر شا لفظ غیر فصیح ته کم لفظ جر شا لفظ غیر څه دی فصیح ته او تا وی چې فصیح هغه وی چې د درو نسوي خالی وی نو جر شا د درو نس شو خالی شو نس شو فصیح شو حالانکه د نس شي فصیح غیر فصیح پکې شو داخل شو نو علا تقدیرین په جامعیت اعتراض کا او علا تقدیرین په مانعیت څخه اعتراض کا پوه نه شوي دا د اعتراض کو صحیح شو چې دا جریشا لفظ غیر فصیح ته او تعریف ته څه شو شامل شو یا فصیح ته او تعریف ولا ورزی نه تعریف ولا ورزي نه نو جامع نشو نو دی صاحب د قیلوي چې ته داسې وکا چې دی مزرات ثلاثه سره یو مزر رابع کا نو د دې اعتراض نه بس شي خلاص دی مزرات بھائی کچھ ساتھ دیجئے دا د ذهن نه بالکل وباسي چې نن د جمعرات راز ده لکه دا ذهن ته مراولې ها دین ته دا خبره مراولې وی باسي د ذهن مولا تعویز کړو خزله ورته وی دا دغه کای خو لکه تور سپې په ذهن کې نه راولې تور سپې وي په ذهن کې نه راولې هغه چې خزراله بل رابطه پس چې استاد هغه تعویز خو کار نه کړي تا ما ته ویلو وی تا ته ما وی چې تور سپې ورډه کې مراوله تا راوستو کو نو راوستو نو خپل دراوستو خبره باندې پوه شوې که نه لکه جمعرات ذهن کې مراولې نو دی صاحب د قیل وی چاوي چې تعریف ته داسې وکا تعریف داسې وکا چې خلو چا ده مف... فساد المفرد ته وي خلو د مفرد ده د مزرات ثلاثونه او د کراهت په سما او د چانه کراهت په سما دا موزر رابع وسره سکا ذکر کا په جریشا کې نور اس موزر نشته نه تنافر الحروف شته نه چې کمندونو غرابت شته او نه پکې مخالفت القياس ته خو په غوږ بد لګي بس جرش هغه داسې خو به وای کنه چې سل لک سات له خو بدو لګي کنه اوس په رستو مونږ ټیکاو کنه نو بیا به مونږ په بل طریقه وایو که خیری خو په الحال خو داسې وکړ جیش دا ستوره بد لګي په وخت نو دا په وخت باندې بد لګي نو د دې د وجنه د غیر څه دی فصیح بس دا پکې وای یا نام وزیر رابع پکې څه کا شمار پوه شوي سوال باندې پوه شوي صحیح ده نو تا په کې دا موزر رابیش مار کړي نه دی نو د دی وجنه علا تقدیرین تعریف جامع نو شیخ بل افراد الله او علا تقدیرین معنی نو شد دخول غیر نه ته په کې دا وایا چې او د دې موزر رابع نه بم سوي خالی وي دا اعتراض به در باندې را دار صاحب د قیل غرضو او پیجندو ما یو اعتراض د پکو خو تاسو ته فکروم نشتا ځکه چې ماشاءالله سبحان الله اعتراض خو پاجزان خلکو چې کم نه ذهن ته راځي کامل ما خلکو تاسو ذهن ته چې اعتراض راځي سوال دا چې دا قیله قول له مقوله د قول چې کم نه جمله وي او ومن الکراهه فی السم مرکب ناقص ته دا جمله مقوله د قول سوي جمله وي او دا مرکب څه دی ناقص دویم سوال پیداو چې واو حرف عاطفه دی من الکرات فی سم معطوف ته معطوف له شي دی معطوف له څه شي ما چې کله د قیل ترجمه کوله کنه ما داسې کړی و قیل ویلی شوی دی خالی کېدل د کلام هم د مفرد دي خالی کېدل مفرد دي د ما ذکرنا د مزراته ثلاثونه او د من الکرات فی السمنا د دینه کرات فی السم چې په وخت لګي دا تنبیه دا وګه څه کوي هیڅ یو جو سما د څنګه د یو جو سما د کتل مختصر معنی کې راځي کنه چې دا وګه څه کوي را تنبیه داسي خدای پاک دا سره باندې بدو لګي دی خدای دې چاړه کی ومن الکرات فی السم لکه مثال دا دی کرات فی السم کریم الجرشا شریف النسب مبارک الاسم اغر اللقب ترجمه کریم الجرشا شریف النسب ډیر سخی سړی دی سخی نفس دی نفس ډیر څه دی سخی جرشا معنی نفس دی کریم النفس شریف النسب او د عزتمن نسب والده مبارک الاسم اغر اللقب برکتینم والده او د زلند لقب والده صحیح ده هو لکه دا ټول سيزونه خبر د فرد مبتدا هو دا چې د چا صفت کوم دی چې دی نو دا کریم الجری شاد شریف النسب دی مبارک الاسم دی وغر اللقب سخی سړی ځکه چې د شاعر لبه چې تاسو پیسې مې سي ورکړي صحیح ده شریف النسب دار چې بنو عباس کې دی نو بنو عباس شریف نسب دی مبارک الاسم ځکه دی چې د علی نوم دی د علی رضی الله تعالی نوم علی نوم د دواړو نومونه سدي یو شان دی علی رضی هم پس یو شان نوم دی خبره باندې پوښوي اگر لقب ځکه دی چې معتز بالله دی نو لقب ډیر څه شي دی خبره باندې پوه نه شوې اغر اللقب شو زلنده لقب والا اغر سپین تندی چرګی ته دی چې سپین تاکي وي د غوي د پیسکوري او د اسو دې ځای چې کمونو ځاغلي ته غره ویل کیږي څه ته ویل کیږي غره خبر باندې پوه شي کنه او چې دا خپې سپینی کنه ای ته تحجیل وای څه ته وای تحجیل صحیح ده کنه نبی رسول الله امت بارک راضی قیامت پر ورځ بغرا محجلین تندی به سپینی او د لاسونو خپې ویم سوي سپینی لاج دی لزو دو او داسه د وجنه چې او د سونه به کولو د دې د وجنه به د خپیم سپینی یو پلاک په وای کنه او تندې بهم سي سپینی مخ په پلاک وای لکه مخ په سوي پلاک وای دا زینبم سوي پړق وي نو چرګیان به یو پخند وي پښتو کې اگر ته چرګې وي خبره باندې پوه شوي که نه اندل ته ذکر د خاص ته مراد ته څه دی عام دی خاص خو غرة الفرس وه چرګي است ویل کېږي که نه خو ذکر د خاص ته مراد ته څه شی دی عام دی چې مشهور ته بیا اگر ویل کېږي مشهور ته څه ویل کېږي اگر نو اگر اللقب معنا زلنده لقب والا مشهور لقب والا صاحب د قیل اعتراض کړو توجه په تعریف د فصاحت مفرد باندې نو دی وې ستا په دې اعتراض کې اعتراض دی نو اعتراض باندې اعتراض کول دا اصل کې د اعتراض نسوي جواب خبره باندې پوښوي نو د دې چې کمندنو په صاحب د قیل باندې رد کی وفيه نظر وی په دې کې لکون ته کې څه شي دی نظر څه شه دي لګو ګوروي دا خبره ډیره ټیک نه ده تشریح د نظر هغه دا ده علامه تفتازانی سی وای چې وفيه نظر ماتن دا خبره ذکر کړي چې ګوره دا په غوګونو اولی بد لګي ته ماته دا وای صرف چې دا په غوګونو باندې اولی بد لګي ویږي کنه دا په غوګونو زکه بد لګي چې د دې دا ټکی یو بل سره چې کمونو صحیح نه دی راو ځای شي دې کې تنافر الحروف ته تنافر الحروف ته د حروف کې تنافر دی جیم را شی شین جی شا کنه دې کې څه دی تنافر الحروف ته نو د اغي د وجنه په غوګونو باندې سي لګي بد لګي نو مونږ احتراز د علت نه وک کنه د تنافر الحروف نه مونږ څه کړی دی احتراز کړی دی او احتراز د علت نه احتراز د چا نه وي د معلول نه وي نو د کراهت په سم نوم سو شو احتراز شو تنافر الحروف مونږ نه وای پکې کنه نو چې تنافر الحروف د وجنه کراهت په سم راتنو کراهت په سم وبکیو مو نه خبر باندې پوه شوي نو دا د کراهت په سمع سبب شي دی څه شي کراهت په سمع علت شي دی نو هغه د تنافر الحروف او دا غینه موږ احتراز کړی دی او احتراز د علت نه دا احتراز د چا نه وي د معلول نه وي نو گویا کې د کراهت په سمع نوم څه شوی دی احتراز شوی دی ځنو خلکو تشریح د نظر داسې ویل دا چې دا جریشا ولې چې کم نه دغه دی وې ځکه چې دی معنا کې ګرانواله دی نو د لفظ کې غرابت دی څه شي دی غرابت دی نو د غرابت نه موږ احتراز کړی دی نو به د چانم سره غي د قرات په سمینم سره غي یعنی کله کله هغه ټکم په غوګونو بدلږي چې سړی په پويږي په یو ټکی باندې سړی نه پويږي کنه پوه شو هم په غوګونو سره لګي بد لګي نو په دې باندې سړی پويږي نه غریب دی دا لفظ دا لفظ څه دی غریب دی خو دا ډیر اولا دا ډیر سن ده اولا نه ده ځکه چې رشاس دومره ګرانم نه دی چې معمولی غونډه کې لغت کتاب ته رجوع کی نو حل کیږي لګا سکیږي حل کیږي ځنو خلکو د نظر تشریح داسې کړی و چې فيه نظر چې دا صاحب د قیل ویل دي چې د دین او احتراز پکارو چې کراهت پس چانه کراهت پس سمانا نو مصنف پتوي چې کراهت پس سما صفت د الفاظ نه دي کراهت پس سما دا راځي کیږي چې کمندونو خوليوالي د اواز ته او بدوالي د چاته اواز ته شاواز سوي خکولوي نو بدرنګ ټکه چې کمندونو لکه په خو غواس کنزلو کنو ماشاء الله خپل بیان وکړو زموږ ملګری دی الله دې خصاتی ان هغه ویل ویره وی ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی بیا دا ویدا ویسا شیخ څنګه نه ویدار دې طیب شیخ څنګه سخت دی ډیر زیات سخت وي خو خلک وایي چې راوي سا شیخ صاحب ډیر نرم سړی دی او توی شیخ صاحب سخت دی وی ولې وی وی سا شیخ صاحب هغه غل پاز لګ بدل دی اوس پرې دا خو هغه ملګری به وی وی سا شیخ صاحب نه په خو غواز کې سړی ته وایي چې ستا مور سره دا سدا سیو کما کنه وی خلک وایي چې ماشاءالله خپل تقریر وکړه کنه او طيب شیخ صاحب چې الله دې پلار وبخا الله دې مور وبخا هغه وې دې دوره خزخ کان سخت بیان کوي وي هغه هغه دوام په سخته کې کوي کنه نو هغه وې دغه شي نو دا د دا نظر والوي وي ترجعان الى طيب النغم وكراهته کنه وغيره چې دا کراهت په سم ادا د الفاظو صفت نه دی بلکې دا چې کمونو خوليوالي د आवाज ته او بدوالي د आवाज ته راځي کیږي خپل اوازي نو بس الفاظ خولي لګي او چې بد اوازي نو بد لګي خدا دا دا توجیه صحیح نه ده دا توجیه څه نه ده صحیح نه ده بیا خو به د صاحب د قیل والا په نسبان نه ډیر الفاظ غیر فصیح فصیح شي او ډیر فصیح به غیر فصیح چا په نسبانه قیل دا اوس دومره خروم نه دی چې ګینه بس نفس خو غواسته ګوري سره جوړي مقاماتي خو نه دی چې نفس خو غواسته ګوري کدا معنی شي دا چې کم دا نظر ترجمانی دا دی کاکا وکړه نو بیا خو به کم دنو د صاحب د قیل والا په نسبانه ډیر څه شي غیر فصیح الفاظ څه شي فصیح چې په خو غوازي وای څه وای په خو او ډیر فصیح الفاظ او غیر فصیح چې چې زما په وازي وای بس بس ټیم کې کانه چې ډز ډز ډز ډز دا اوس زمونږه خبرې دي اچ بیا پښتوني وای لکه نو ماشاءالله سبحان الله نو دا ان دا وجه د نظرم سره ده صحیح نه ده وجه نظر تفتازانی سے چې کوم ذکر کړی و هغه مونږ ویلا دا غرابت والا وجه چې ما ویلا دا متول کې ده متول کې یو بل وجه نیمه ذکر کړی ده خو غلو غونته کې مقولات مقولات تی منطقي طرز ده نو پیل حالبتی غلی شو متول کې بدن لوي کدل ته د جری شا په ځای باندې نفس راوړل وکنه سره راوړل نفس نو بس دا شعر به د داری د فصاحت نه وتلې نو بس کریم النفس کریم النفس او شریف النسب وفيه نظر وفي الكلام خلوصه زبس